بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. يو وطن پرستي وي يو وطنيت پرستي وي ها څه دا کله کله د يو بل په ځای استعماليږي ها د وطنيت پرستي په ځای وطن پرستي استعماليږي او د وطن پرستي په ځای وطنيت پرستي استعماليږي ها خو د دې حقیقت کې لږ شانتې فرق شته مور کې څه فایده لیدلی دی که د فرق مور کې کول نه بیا فایده مور کې لیدلی څه وطن پرستی که په ظاهر زیات ظلم لیدای شی ښه یعنی زیات ظالمانه دی ښه د کوم فرق مو کوو دی لحاظ سره وطن پرستی زیاته ظالمانه دی که هر څه وی وطن پرستی اوس دنیا کې شته دی نه قانوني حیثیت ورته نه دی حاصل وطن پرستی ته قانوني حیثیت نه دی حاصل که کوم ځای کې مو یلی وی چې وطن پرستی ته قانوني حیثیت حاصل دی نو ځای کې بونه به وطن وطنیت پرستی مراد وی ښه وطنیت پرستی ته عالمي قانوني حیثیت حاصل دی خاطر ملل متحده د قانون حصہ دی وطنیت پرست وضاحت کوم درته ان شاء الله قانوني حیثیت ورته ملل متحده طرف نه حاصل دی ټول ملکونو ولو بغیر د دولت الاسلام نه ټول ملکونو ولو منل دی نو یو فرق دی دواړو کې اندغه دی کنه یو ته قانوني حیثیت حاصل دی بلته نه کنه یو فرق ورکې دغه شوخه دویم فرق وطن پرستی دی ته وایي چې ته خپل ځان ته یا خپل قوم ته دا حق ورکې چې نور ملکونه قبضه کوي خو بل قوم ته او د بل وطن ولا ته دا حق نه ورکوي چې هغه ته ملک قبضه کیږي یا هم دا خبره الټا کوي بل چا ته دا حق نه ورکوي چې هغه ته ملک قبضه کړي او خپل ځان ته دا حق ورکوي چې بل بل چا ملک قبضه کړي دا وطن پرستی دی یا قوم پرستی ورته ویل شي د دې بنیاد په دې خبره ده چې د ما قوم د ټولو قومونو نه بهتر دی ځکه خو بل چا باندې قبضه کول جایز ګڼي او خپل چې ته قبضه نه ورکې په نورو قومونو باندې افضل دی بهتر دی دغه سوچ او دا فکر د جاهلیت زمانه کې د ټولو قومونو او د چا څور باندې واس ورسیدل نو په دې عملن کول او چې کله بیا محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او اسلامي نظام نازل شو او قایم شو نو بیا مسلمانانو نه علاوه د ټولو قومونو همدغه سوچ وو همدغه د وطن پرستی او قوم پرستی سوچ وو یعنی په دې سوچ باندې څه د موږ قوم د ټولو قومونو نه بهتر دی تر دې حده پورې چې سیکولرزم قایم شو نو د وطن پرستی ځای د سیکولر مذهب مطابق د وطن پرستی ځای د سیکولر قانون د سیکولر مذهب مطابق وطنیت پرستی ونیول د وطن پرستی ځای د سیکولر مذهب مطابق وطنیت پرستی ونیول نو بیا یا څو ملکونو نه علاوه د ټولو ملکونو کافرو عقیده و عمل د وطنیت پرستی شول چې د کوم ملکونو ولو نظریه د وطن پرستی و هغه کې یو مشهور ملک جرمني وخه مثلا هټلر په ټولو ملکونو قبضه ځان ته جایزه ګڼله خو بل ملک ته دا جواز نه ورکول چې په جرمن قبضه وکړي وطنیت پرستی بیا دې ته یا د دې مقابله کې وطنیت پرستی بیا دې ته چې بل چا ته اجازه نه وي چې ته په ملک قبضه وکړي بل چا ته اجازه نه ورکوي چې ته په ملک قبضه وکړي او خپل ان ځان د پر نجایز وګڼي چې په بل ملک قبضه وکړي د فرق کولو کې د مو یو مقصد دا دی چې مو کله کله غلطي کې د وطن پرستی تردید کوو او د وطن پرستی د غپسینی بد بینو چې د دې په څو وجو څه خاص پیدا نه وي بلکې نقصان وي یو وجه دا چې وطن پرستی د سره يو ملکين نافذ نه دی. يو ملکين د سره نافذ نه دی. نو ګویا کې مو د يو معدوم شي تردید کوو. دا یاد ساتو چې کوم ځای کې مو وطن پرستي نورو دورو کې یاد کړې وي هغه ځای کې مو وطنیت پرستي ونه مراد دی. الفاظ مو ورته بدل یې دي صحیح دی. خو دا کومې پاسې ذکر شولې کومې خرابیانې که دې خرابیانو سره مو وطن پرستي تردید کوو نو دا د یو معدوم شي تردید ځکه کوو چې دا د سره نافذ نه دی نو صحیح دی. دویم وطن پرستي اصل کې د ملل متحده د قانون خلاف دی. نو يو لحاظ سره موږ د ملل متحده د قانون تاييد کوو بل دا څه د کومې خرابيانې څه وطن پرستي کې دي د دې الزام څه موږ وطنيت پرستي بنې ولګوو څه کومې خرابيانې وطن پرستي کې دي دخه د دې الزام څه موږ وطنيت پرستي بنې ولګوو او خلک هغه خرابيانې وطنيت پرستي کې ونه مومي نو بیا خلک د مور رښتیا خبران دروغ ګڼي. موږ پوه نه یو شوي الفاظ به ورته بدل هېروي حالانکه هغه ځای کې ځان ته کار وګورو. هغه خو قانوني حیثیت نشته کنه هغه خو فطري غونې هر چا کې شته قانوني طور بنه یو ملک تان د جواز نه ورکوي ملل متحده ته په بل ملک حمله وکړي اکه ملل متحده چا سره گزاره دی خبره کې کوي هغه د خپل قانون کې نه نه غداري دی نو په کار ده دی چې مو اصل هدف وطنیت پرستی نه جوړ کو اصل هدف وطنیت پرستی وګرځو څه هغه کې دغه پاسه ذکر شوی هغه خرابیانې موجود دي او څه خرابیانې را روانې دي اور کې موجود دي څه هغه کې هغه پسینه عقیدوي خرابیانې موجود دي او څه عقیدوي خرابیانې د را روان بیان کې بیانېږي اور کې موجود دي او فایده به دوی چې موږ داسې موږ د داسې مذهب تردید به کوو چې هغه معدوم نه دی بلکې موجود دی څه موجوده کفري نظام و قانون و نوي کفري مذهب ته ورنه نقصان رسیږي دې فرق نه بعد اوس مو خپل وضاحت ته بیا وپسیږو لکه دې نه مخکې خو مو دا وضاحت وکړه که نه چې وطن کې ننه پاتې کېدونکی سړی وطن کې ننه پاتې کېږي هغه که کافر وي که مسلمان وي سره برابر دي وطن کې ننه کافر بند مسلمان ورور وي وطن نه بهر به مسلمانان د مسلمان ورور نه وي خو دا خو هغه مسلمانانو په باره کې دا خبره ده چې هغه نمونه د مسلمانان وي نو هر نور حقیقت کې وطنیان وي خو هغه مسلمانانو باره کې ده که چیرې به یو مسلمان وطنیت پرستی نه انکار کوي ولیکه که چیرې یو مسلمان د وطنیت پرستی نه انکار کوی نو دی مسلمان ته بیا د یو کافر درجه هم نه ورکوی ښه بلکه دغه مسلمان به د دی سیکولر حکومتونو نظر کی مجرم او دهشتګرد وی څه د هغه ځای به یا جیل وی یا قبر وی ځکه څه سیکولر مذهب نظر کی وطنیت نه منکر انسان انسانیت نه منکر شمرلی شی. ځکه چې وطنیات یعنې سیکولرزم ته دوی انسانیت وایي او چې د کوم دوی وایي چې دهشتګرد د سره انسانان نه دي د دې مطلب هم همدغه دی چې دوی حدود نه مني د دوی وطنیات یعنې د دوی نوی کفري مذهب نه مني په دې وجه دوی انسانانو نه ایستلي دي ها چې د خپل حیوانان نه بتر دي اولئک کل انعام بل هم اضل او دوی به موته هیڅ د انسانان نه د اسلام او د وطنیت څو فرقونه وشول اوس پرې درې وشو کنه نو د اسلام او د وطنیت دغه دریم فرق مطابق د وطنیت منل اصل کې د ولا او د برا یعنی د دوستی او د دشمنی اسلامی عقیده نه انکار کول دي نو یو طرف ته لا اله الا الله کلمه ده څه هغه د اسلامي عقیدې مطابق د تعلقاتو اصل بنیاد دی د تعلقاتو اصل بنیاد دی او بل طرف ته د وطنیت کلمه دی د وطنیت کفري کلمه دی څه هغه د سیکولر مذهب مطابق د تعلقاتو اصل بنیاد دی د تعلقاتو اصل بنیاد دی که مو بنیادونه سره جدا جدا دي کنه مطلب دا چې د مو بنیادونه سره جدا دي نو مو کلمې سره جدا دي مو د تعلقاتو بنیادونه جدا دي څلورم فرق یعنی د اسلام او د وطنیت ښه د وطن پرستی او د وطنیت پرستی نه د اسلام او د وطنیت څلورم فرق اسلام کې اقدامي جهاد فرض دی کله چې هیڅوک نه کوي نو بیا په ټولو فرض عین دی او کله چې دومره خلک کوي چې هغه دغه جهاد د پر کافي وي نو بیا د څوک ورکې لګوي دوی باندې فرض عین دی خو باقي مسلمانانو د پر فرض کفایي یعنی باقي مسلمانانو باندې نه ګورنګري کفایي معنی اندار چې کافي دی وته د وطنیت سیکولر قانون مطابق د وطنیت سیکولر قانون و عقیده مطابق. اقدامي جهاد جرم و دهشتګردي دی. اوس یو وضاحت کوو بله لکه اقدامي جهاد ملل متحده قانون کې یعنې د وطنیت قانون کې ممنوع او حرام دی او اسلام کې فرض دی کنه مطلب داسې اسلام کې فرض او دا کې مکمل الټا خبره ده کنه مکمل خبره الټا کړي یعنی دا فرض عملی مباح نه دی کړی مکمل حرام کړی ده دهشتګردي ګرځولې نو خو هڅه کافر دي موږ هغه ته نه خبر خو مسلمانانو کې څوک مني نو مو مغو پس لګي او هغه خلکو کافر شوی دي ښه هغه ملک حکومت وی ریاست وی ریاست کافر دی که خلق وی خلق کافر دی او دا خبره خو معلومه خبره ده چې ملل متحده قانون کې او وطنیات کې اقدامي جهاد حرام دی ښه دهشتګردي دی خو بیا د چا ته پاته دی دوی یو غلط فهمي کې مبتلا دي دوی داسې یی کنه چې ملل متحده قانون کې او د وطنیات قانون کې اقدامي جهاد اقدامي جنگ خو منه دی خو دفاعي جهاد جایز دی چې دفاعي جهاد د ملل متحده قانون کې او د وطنیات قانون کې جایز دی حالانکه دا ډیره فاحشه غلطی ده مخکنه مو د دوی یو غلط سوچ بیان کړو مخ غلط سوچ نه دا عقیده راوتلې ده دا سوچ راوتلې ده ملل متحده قانون کې یک دفاعي جنگ جایز ده خو چی نه دفاع دفاع د هغه وطن هغه حدود نه دفاع چې کوم سیکولر حدود دي انګريز مقرر کړی دي ملل متحده رسمي کړی دي هغه حدود نه دفاع نو دا هغه دفاع اصل کې سیکولریزم نه دفاع دی اصل کې هغه د تو اسلامي جنگ نه دی هغه سیکولر جنگ دی اگر که په ظاهر خلک ورکه ډېر زیات تر وتلی دی اسلامي جنگ یو نه جوړ کړی دی مثال یې څه شی دی؟ مثال یې د نولس سوه پنځم شپېتم کې د پاکستان و د هندوستان جنګ نو دا خو د اسلام و د کفر جنګ نه و کنه دا اصل کې د دوو وطنونو جنګ و یو وطن پرست و بل وطن پرست یو هغه نه بعد کوم جنګونه د کارګل پورې کوم تیر شوي همدارنګه د عربو د اسرائیلو جنګ دا د قومیت جنګ و د اسلام و د کفر جنګ نه و دې حد پر قومیت جنګ و کنه کوم چا کوم کسان ورکه مړ شوی و هغه ته چا شهید نه ویل کنه یو د الله اکبر نره ولګا لورته د نره ملګا مو چې اسلامي جهاد خنه کوم د نره لګا دی هات خبر ورغلی ها هات اخوانیان ورکه ځانونه ملوث کړل عرب او اسرائیل او اسلامي جنگ ونه جوړ ک لکه څنګه دي ځای کې تنظیمونه کوم پاکستان کې دي لشکر طیبه د جیش محمد او حرکت المجاهدین د حزب المجاهدین او البدر مجاهدین وغیرہ وغیرہ دوی د پاکستان او د انډیا جنگ نه او د کشمیر جنگ نه اسلامي جنگ جوړ کړل لکه د اسلامي چته ده نو دا قومي او وطني جنگونه دي کنه او موږ لغونه څه مفاد د اسلام ورکه وګورو هغه مفاد باندې اسلامي عقیده ور قربان کوه اندی وجه نه موږ غار کیو کنه ته اسلامي عقیده په لغونه مفاد ور قربانو حالانکه اسلام ته لغونه فائدہ ته ورکه ګوري هغه کې د اسلام غونډه عقیده غر کوي ته کوم اسلام هغه عقیده رته د وطنیت مقابله کوي نو ته وطنیت ته ورنارم شي هغه مفاد د واجب نه نن پورې اسلام وطن سره ګډ وړ دي چې جدا کوي نشي دومره سره ګډ وړ شي دي ښه نو ملل متحده کې چې کوم دفاعي جنگ دی هغه د وطن هغه ټوکړې نه دی چې هغه وطن دغه حدود د انګريز مقرر کړی دی ملل متحده رسمي کړی دی او سیکولر حدود دی اسلامي حدود نه دی او چې کوم د اسلامي دفاعي جنگ دی ها اسلامي دفاعي جهاد دی نو هغه د مو هغه اسلامي وطن نه دی څنګه مخکې هم درته وضاحت وکړ چې هغه اندلس نه ونیسه مشرقي ترکستان و انډونیشیا و چچنیا او پاکستان او سعودیا پورې دی افغانستان پورې دی نو دغه ټول اسلامي وطن نه دفاع دفاعي جنگ دی وس اسلامي وطن نه به دفاع صرف دا نه کوي چې ته اصلي کافر وباسې بلکې اصلي کافر به وباسې مرتدین به وباسې به مړوي او د کافر کوم نظام او قانون و نوې کفري مذهب سیکولریزم د دبر سره وباسې د دفاع دغه دی دا دفاع ان دغه چې دهشتګردي د ملل متحده نظر کې د ملل متحده قوانینو نظر کې ان دغه چې دهشتګردي د لکه څرنګه اقدامي جنگ دهشتګردي دی نو چې کوم کوم اسلامي دفاعي جنگ دی اسلامي دفاعي جهاد دی هغه ملل متحده کې ان دغه چې حرام او دهشتګردي دی لکه څنګه اقدامي جنگ په بره کې وضاحت وکړ چې هغه حرام مو دهشتګردي دی مطلب پوه شولو دا دویمه نقطه هغه اول نظریه ته زړه ضروری دی چې اوس خو اقدامي جنگ خو موږ نه اوس هڅې نشته کنه اقدامي جنگ خو موږ هله شروع کیږي چې کله مکمل د اسلامي وطن د اندلس او مشرقي ترکستان او چچنیا او انډونیشیا پورې او سعودیا پورې آزاد کو ها هغه نه بعد بیا دغه درو شنو نه آزاد کو کافرو نه مرتدینو نه کفري نظام او قانون او کف... نوی کفري مذهب نه هغه نه بعد اقدامي جهاد مو باندې شروع کیږي نو دا اوله نکته دی وجه نه ډوره ضروري نه ده وایم ډوره ضروري ده د دفاعي جنگ ملل متحده قانون منکر دی واغه نه مو دوکا شوی وو مو د سیکولر دفاعي جنگ باندې د شنو مې خره د اسلامي دفاعي جنگ نوم ور باندې خره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین